عمل نه وکړ دی وجنه چې دا د مونږ هغه اهل مدینه خلکو عمل سره مخالف تا او د هغه طریقې سره مخالف تا چې هغه کې بالکل اختلاف نشتا وذالک قادح فی الحدیث وعلت مسکتۃ له ادا بدو یو علت قادح فی الحدیث ګرځاو او دی وجنه باید حدیث څخه ساکت کو خپل مذهب پر خودنه او لم تظهر فی الثالثه یا با هغه حدیث په دریمی پیړۍ کې نه راغلی و انما ظهرت بعد ذالک بلکه دین بعد هغه ظاهر شوی دی عندما امعن اهل الحدیث و اغنا کله چې اهل حدیث یعنی محدثینو شو دقیق نظر وکړو فی جمع طرق الحدیث په جمع دی طرق تی حدیثو کې ورحلوا الی اقطار الارض او ګټونو ګټونو ته احادیثو پسې ورسېدل وبحثوا عن حملة العلم ادي حملة العلم نه تحقیق وکړو چې کوم کوم جای به کس من داو ورسېدل با فکثیر من الحدیث ما لا یرویه من الصحابه نو ډیر احادیث پداسه وو چې هغه نه روایت کول د صحابه کرامو نه الا رجل او رجلان مگر یو کس پر روایت کاو یا دو کسانو چیرته په یو طرف کې به یو کس مند کو چې یو به یو کس یا دو کسانو به یو صحابي نه روایت کاو هغه به د مشرانو امامانو ته نه ورسېدل دا روایتونه ولا یرویه عنه او عنهما الا رجل او رجلان وهلم مجرا ډیر روایتونه بداسه چې صرف یو صحابي با حیرت کا ایغه نه به یو سړی یا دوه سړی وهلو مجرا فخفی علی اهل الفقه نو په اهل فقه خلق باندې دا خبره خفی پاتې وا یعنی په امام مالک صاحب او په امام ابو حنیفه صاحب ملګرو او د دو باندې دا خبره چوا خفی پاتې وا دارنګ رئیسا وظهر فی عصر الحفاظ الجامعین لطرق الحدیث کثیر من الاحادیث بیا چې کله د حفاظو وخت راغی چې جامعین د طرق د حدیثو دی بیا ظاهر سلپت زمانه دی اغا حفاظ و اغا جامعین دی طرق دی حدیث کثیر من الاحادیث نور ظاهر شو ورواه اهل البصره مثلا او بر اهل بصری به مثال روایت کړیو وسائل الاقطار فی غد نو صرف اهل بصری باغ روایت کړیو نور خلق بنو خبر یا بشرام خلق روایت کړیو نور بنو خبر یا بچرته وی بل غر کې به وی علاقه پر توال ته به ثابت تریو نو ایغه نه خلق هغه روایت رخصتی و نور خلق په نو خبر داسې احادیث میدان تروتل فبين الشافعي ان العلماء من الصحابه والتابعين نو بیان کړه دا خبره امام شافعی صاحب چې علما د صحابه کرام او تابعین نه لم یزل شانهم همیشه د پاره ودوی انهم یطلبون الحديث فی المساله چې دو به حدیث په مسئله کې طلب کاو فاذا لم يجدوا کله بچ دو نموند تمسکوا بنوع اخر من الاستدلال بیا به دو په بل طریقې سره استدلال وکړه ثم اذا ظهر عليهم الحديث بیا بچ کله حدیث دو تظاهر سو بعد ورستو رجعوا من اجتهادهم نو دو بیا دی اجتهاد نه رجوع کړه الی الحدیث هغه حدیث ته فاذا كان الامر على ذلك کله چې خبره دا سوا لا يكون عدم التمسك بالحديث قدحا فيه نو دا عدم التمسك بالحديث دا پدو کې صعيب خبره نه ده اللهم الا اذا بينوا العله القادحه ها البته کدو علت قادحه بیان کی نو اوس پچا یو اعتراض کاو د اعتراض دفیه وکړو چې بیا خودی دا مقصد چې دغه مشرانو امامانو امام مالک سے امام بنفس په حدیث عمل نکاو خپل رای باندې عمل کاو شاه صاحب وایی چه نه امام شافعی صاحب خپله بیان کړی ده چه دو دا دی وجه نه نه دو خو ته به حدیث زائد شوی نه کنی دو به حتی الامکان په حدیث عمل کاوه خو چه کله به یې حدیث نه موندو بیا به یې خپل اجتهاد وکړ او که دو ته به بیا کله حدیث ورسیدو بیا به یې خپل اجتهاد نه چه وکړه رجوع وکړه خو پیښه دا وه چه دالته خو دو وفات شوی وو او دو ته هغه احادیث بیا ونه رسیدل تاسو په دې خبرې پوه شو ډیر داسې شیونه لا یکون عدم تمسک بالحدیث قدحا فی نو د عدم تمسک بالحدیث دا په دو کې څه عیب نه ده ها البته کله به دو ته حدیث ورسیدو دو ژوندی وو او دو ته به هغه حدیث ورسیدو خو بیا به دو په ایغ حدیث باندې عمل نه کاوه په ایغ حدیث کې به دو څه قدح ګڼله چې په دې کې دا علت خفیه پروت ته دې وجې نه مونږ په دې باندې عمل نه کوو لکه مثال په تور باندې حدیث تی کلتین تو ګوره امام شافعی سے وای چې دا امام مالک سے امام بنفس سے پدی کی ورای دا دوی وایي چې کله اوبه کلتینو ته ورسېږي دا مقصد دا دی چې نه پلټېږي نو دی وایي چې ګوره دا دې دوی ته دا خبره پوره نه وه رسېدلې د حدیث د کلتینو خو دا خبره صحیح نه ده اشارې دې نه جواب کړی ده دا چې کوم راویانو روایت کړی هغه ملاقات مقصد دا دی چې دین بعد حضرت امام مالک صاحب او حضرت امام ابو حنیفه صاحب دین بعد وفات شوی دی نو دا حدیث یو تر رسیدلای دا خو په دې حدیث کې هغو قدح ګڼله ځکه یې عمل نه ده کړی او امام شافعي صاحب خیال دا دی چې دا حدیث دوی ته نه ورسېدلی ځکه دوی په حدیث الکلتین باندې عمل نه ده کړی زه یې کوم تاسو په دې خبرې پوه شو خو دا خبره د صحیح نه ده مثاله حدیث القلتین فإنه حدیث صحیح دا صحیح حدیث تا رویہ بطرق رویہ بطرق کثیرہ پطرق کثیرہ سر روایت شوی معظمها ترجو الى ابی الولید ابن کثیر چی دی ایغو طرق کثیرہ و غوٹ غوٹا چی کم دی ایغی رجع ابی الولید ابن کثیر تا کیگی عن محمد ابن جعفر ابن زبیر عن عبداللہ یا او محمد ابن عباد ابن جعفر عن عبید اللہ ابن عبداللہ دا دو روایتو یعنی پا دو طریقو سر را درومی عن ابن عمر ثم تشعبت الطرق بعد ذلك دین بعد بے طرق دی حدیث دیر دی وهذان وان كان من السقات لكنهما ليس مما نوصل اليهما الفتوى او دا اگر کدی سقا راویانو نو لیکن دوتا فتوان و حواله شوی و عول الناس علیهما شجی یعنی اعتمد الناس علی فلم یظهر الحدیث فی عصر سعید بن نو سعید بن مسیب سے زمانے کی دا خبره دا حدیث نو ظاهر شوی او ولا فی عصر الزهری ان په عصر دی زهری کی دا خبره ظاهر شوی و نو چې دو په زمانه کې نو او امام بونیفه صاحب امام مالک صاحب دو خود دو خلقنا خس کړای دا ظاهر شوی چی مثال امام مالک سے بیدا مذہب جوڑ کرے وے یا او دارنگی و معاصرهم ددی معاصرین باندې فلم یکونو یقولون بی ذکر موالک او حناف احناف پدی باندې تک نہ کئ فرآ مالک و ابو حنیفہ هذه علت قالها فی الحدیث نو وعمل به شافعی نو امام بنی فسب امام مالک سے پدی حدیث عمل نہ کئ ذکر دو وای چ کدا حدیث دا سے او صحیح وای نو بیا مقصد دا دی چی په فقهاء سبعه باندی په مدینه کی اوسیدل او مقصد مرکز دی نو په یو باندی ولی نه ظاهریده نو دا دو په حدیث کی علت قادحه بولی حالانکه امام شافعی صاحب رای دا دی چی دا پورا صحیح حدیث تا نو په دی کی څنګه کله خو اصل خبره دا ده چی دا خیار مجلس او دا شیونه چی دی دا مونږ ول اخلاقی شای بولی او دوی مقصد دا دی چی شرعی بولی او احناف او هغه چې کوم موالک دا چې بولی یو اخلاقی مفرزه بولی چې مثال لا مجلس یو دنو کبه یا سره ډنګی ټیک تا او مقصد دا دی چی دوی شرعی هغه بولی او که سوچ وکی دا یو اخلاقی مقصد کار دا چی په یو مجلس کی ناست یو شی خرڅ کنو پکار دا چی څه تصرف یې نده پکی کړی خوښ یې نشی انعام دی زړه کی رااله نو ورسره بدل که خو که نی بدلای نی بدلای نو ګوره مقصد دا دی چی بیعه خو تامه شوی ده نو مونږ ولی یو اخلاقی شی بولی دوی چی کای شرعی شی بولی ومنها او بل هغه وجه دا وه ان اقوال الصحابه جمعت فی عصر شافعی چه اقوال د صحابه کرامو د امام شافعی صاحب په دور کی جمع سول فتکثرت سم گن شو واختلفت وتشعبت ورأى كثيرا منها يخالف الحديث الصحيح حيث لم يبلغهم ډیر کله تبا دی صحابی قول به دی حدیث صحیح سره به مخالف ځکه چې اخته خبره نه ورسېدلې صحیح حدیث پر نه ورسېدلې ولدا خو نو چې هر صحابي ته ټول احادیث ته حضور صلی الله علیه وسلم چو معلوم و ورأى السلف لم يزالوا يرجعون في مثل ذلك الى الحديث السلف خو به همیشه دی پاره چې په دغه امور کې به حدیث ته تکاو فترک التمسک باقوالهم ما لم يتفقوا نو بیا باید ترک تمسک کاو پاک والد دې تر دې پورې چې دو به اتفاق نه وکړي وقال و فرمایله هم رجال و نحن رجال چې دو هم خلق تی او مونږ هم چې خلق نو ډیر کله ته یو حدیث دو ته نه ورسېدلی امام شافعي صاحب وایي چې هغه مونږ ته هغه حدیث چې سله هغه ورسېدل نو دی وجنه مقصد دا چې د موالیکو د دو خبرې باندې یعنی مذهب نه کو مختار هغه نه ورکوي گنجائش نه ورکوي بالقیاس الذي اثبته دو به درای چا سره خلط کوله ایخ قیاس سره چا دو بچو ثابت کړو فلا یمیزون واحدا منهما من الاخر نو بیا به مقصد دا چې دی هغه مېس کې تمیز نسلی کولای او یسمونه تارتن بالاستحسان اکل کله به دې تنام استحسان کې خود چې دا استحسان دا د بل چا شایدا قیاس تا واعنی بالرای ان ينسب مزنت حرج او دی وی چې ما رای نه دلته مراد دا یعنی کله به دو قیاس او استحسان مې اس کې خلط سره وکړو دی وی چې ما مراد دلته پرای سره دا دا ان ينسب مزنت حرج چې یو مزنت حرج ابا مقصد دا چې قائم شوا یا د مصلحت ابا یو مزنه د حرج یا مصلحت په دو ایون سبا علتا لحکم یو مزنه د حرج یا مصلحت په هغه دو حکم د پاره چکړه علت کړه وانما القياس حالانکه قياس خودی تو تای ان تخرج العلة من الحکم المنصوص چه حکم منصوص نه یو علت رو اوباسې ویدار علیها الحکم ابه په ایغه باندې حکم سره چکی دایر کی فابطل هذا النوع اتم ابطال بیا امام شافعی صاحب راغی او دغه سی قسم استحسان باطل ک په کامل ابطال سره ځکه د ځان له مذهب مختار ک وقال ادای وای من استحسن فانه اراد ان يكون شارعا چا چې استحسان وک نو گویا کې د لجان شارع جوړي د لجان نه چې شارع جوړي حکاه ابن الحاجب فی مختصر الاصول دا خبر ابن حاجب په مختصر الاصول کې چدا ذکر کړی دا لکه دا اوس دغه قیاس او د استحسان یو مثال درته درکای مثاله مثال دی دا دا رشد الیتیم امر خفی ګورا یتیم ته تاسو مالونه نسپارو ها البته چې تاسو دو کې رشد ما په یتیم کې رشد محسوس کو بیا ورته مال چکو سپارو تر ایغه مخ کې یتیم ته مسله دا چې یتیم ته تر ایغه نه مخ کې مال نس حتی اوس دا رشد دا دا یو امر خفی دا دا یو امر خفی دا اوس را درومه دالته اوس په دو باندې دا اوس احناف باندې یو قسم هغه د اشکال غونې ده چې دو ګوره دالته استحسان قیاس خفی یعنی هغه قیاس خفی چې دو ته استحسان قیاس مې کې په دو خلط جوړ شوی ده مثاله رشد اليتيم امر خفي مثال دې دا ده چې لکه رشد یتیم دا یو امر خفي ده فاقاموا مزنه الرشد نو دو مزنه دې رشد چې هغه بلوغ دې 25 ده سنه چې پنځه ویشتو کالو ته ورسېږي دا بیا اکثر سړی چې وي یې مقصد دا دی چې په هغې کې رشد راشي نو دا مزینه یې قایم مقام د رشد نو دا خو مزینه د رشد ده او دا دو قایم مقام د چا کړه رشد کړه او دا حکم یې وکړه احنافو چې مثال پنځه ویشت کالو ته ورسېږي بیا که دی هوښیار یا که لیونی یا که څه بیا د سړی مال چې کي ورکړي حالانکه قیاس ته دې خبرې تقاضا نه کوي بیا خو باید بیا چې کي ضایع کړي خو دوی وایي چې استحسان د دې خبرې تقاضا کوي چې دا پنځه ویشت کاله دو نو اوس دا پنځه ویشت کاله دا خو مزینه ده مزینه دې روسته نو مزینې نه دو علت جوړ کړی ده تاسو په دې خبرې پوه نو امام شافعی صاحب په دغه څه شیونو رد کړی ده وهو بلوغ خمس وعشرين سنة مقام وقالوا إذا بلغ اليتيم هذا العمر سلم إليه ماله قالوا هذا استحسان دا استحسان دا والقياس الله يسلم إليه قياس دا دا چنه دي سيو تسبار بل جمله حاصله خلاصه د خبرې دا ده لما رأى في صنيع الاوائل مثل هذه الامور یعنی د موالکو او د شوافیو د موالکو او د احناف رحمهم الله په خبرو کې چې دا کیسې ولیدلې امام شافعی صاحب اخذ الفقه من الراس نو ځان لا فقه د سر نه ونیولا ځان لا فقه جوړ کړه فاسس الاصول نو د امام شافعی صاحب مذهب تشکیل هغه په دې طریقې سره سره دا د درې مذاهبو تشکیل شاه صاحب چې درته وکړ چې په دې طریقې سره بیا به اوس فرق بین اهل الحدیث و اصحاب الرای ته ذکر کوي دا درې مذهبو ته د اصحاب الرای وایي شاه ولی الله صاحب او مذهب دی امام احمد صاحب ته دی چوتای ایغه ته دی اهل حدیث وای نو د مذهب مطابق د رای مطابق اهل حدیث چوک دی حنابلہ دی امام اسحاق ابن رهوی مقلدی او دی امام احمد ابن حنبل سے دی ته د اهل حدیث وای او شاته تصریح کړی دا پدې خبره چې د کوم وس غیر مقلدین دي او دو ځان ته اهل حدیث وای د صفات تصریح پدې خبره کړی چې دا غیر مقلدین دا اهل حدیث نه دي اهل حدیث خو حنابلہ دي دو ځان له اسی اهل حدیث وای صخره دی کړی دا په ابن حزم دا په دغه باندې چې دو ځان له مقصد دا چې ځان لا غوای اهل حدیث حالانکه دو اهل حدیث چې دي اهل حدیث خو امام نو ځکه دا درې مذاهب یې یو ځای ذکر کړه دې ته دی اصحاب الرای وایي وروسته یې بیا یو ځای بیا اشاره کړې ده د امام شافعي صاحب مذهب کله اصحاب الرای کې داخلوي او کله یې په اهل حدیث کې چې کوي داخلوي خو بهرحال اهل حدیث د خواته دغه اهل حدیث نه دي چې د کوم تاسو همون خواته دي اوس هغه یو غوبل یې راخیستی ده نه نه اهل حدیث دی هغه حنابله ورته چې وتایي اهل حدیث وتایي اگر که ټیم شته خو بیا به آینده فرصت کې نور وایو انشاءالله ګرانو او خبو اوریدونکو او مینوالو که تاسو غواړئ چې دا خپلای او رنگین کیسټ لاس ته راوړئ دا پته یاد لرئ صدائے حق کیسٹ مرکز کے لمجاہد ورور زرالم سرا ملاوی ومن اللہ توفیق اللہ الرحمن الرحیم بہرحال شاہ صاحب رحمه الله دغزه خبر ورسوله چی د دغو دری مذاهبو تشکیل مذهب مالکی حنفی او شافعی رحمهم الله د دغو دری مذاهبو تشکیل په دی طریقه سره وس او دغو دری مکاتب فکر تا شاه صاحب اهل الرای وای اهل الاجتهاد او اهل الرای ورته وای او اوس چلرم مذهب د ټولو نا کشر امام امام احمد صاحب امام احمد ابن حنبل د ایغ مذهب تشکیل بنیاد آ درته بیانوي چې د هغه مذهب تشکیل دا څرنګه اوس دا خبره اوس ته بیانوي او حنابلہ چې بیا له هغه نه جوړ شو او د هغه ته اهل الحدیث وایي کمې د هغه ته اهل الحدیث وایي او د تتمه په آخر کې د پشوافیو باندې هم د اهل حدیث چدا اطلاق کړی ده خو بهرحال دا درې امامان چی دی دو به څه نا څه رای او قیاس او دې ته دخل ورکاو او حنابله چی وو امام اسحاق ابن راهوی او امام احمد ابن حنبل چی دی مذهب ډیر بیا مجتهدین و خو آخر کې دا حنابلو په جامع کې سره چسلور غون شو نو دی ایغه با عام تر دارومدار هغه به بلکل سوچه ظاهر حدیث او په دغه باندې اکثر چه کاو عمل کاو دی وجه نه شاه سی وی چه هغه اهل الحدیث دی ادا نور درې امامانو ته دی چه وتای اصحاب الرای او شاه سے با تصریح کی ورست دغه سی د تتیمه چلیږي په دې خبره باندې با تصریح کی چه اهل حدیث نه مراد دغه غیر مقلدین ندی چه کوم غیر مقلدین اهل حدیث دی دا نه مراد نه دی بلکه اهل حدیث دی حنابله ورته وایی دا خبره درته بیانوی باب الفرق بین اهل الحدیث و اصحاب الرأی فرق پما بین دی اهل حدیث او اصحاب الرأی کی اعلم پدی خبر باندې ځان پوی کا انه کان من العلماء فی عصر سعید ابن المسیب و ابراهیم و الزهری و فی عصر مالک و سفیان و بعد ذلک علماء په دغه وخت کې دا حال و د دغه صحابه کرام وخت کې هر څه کی معنی دینه بعد نه قوم یکرهون الخوض بالرای یو قوم په علماء کې داسې و چې دو دا بد غنلا چې دو دخول وکي لا یجدون منها بدا چی ایغا نبا اخلاص والا نه مینداو حتی الامکان بے اجتهاد نکاو حتی الامکان بے خوص سرائے نکاو حتی الامکان بے دی فتوی ورکولو نا زان ساتو البتہ که بالکل بمجبوری و بیا خسکے ادو زیادہ تر توجہ او منظور نظر سو وکان اکبر همهم روایت حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم او دو زیاد منظور نظر او متوجہ الیہ آ روایت تی حدیث کی حضور صلی اللہ علیہ وسلم بس صفا حدیث پہ پیوی مسئلے بانی رغختو سئل عبداللہ ابن مسعود عن شیئن یو واری تپوس وکړای چې د عبد الله ابن مسعود صاحب رضی الله تعالی عنہ نه دی وشي په بابت کې نو دوته ویلا انی لا اکره ان احل لك شیئا حرمه الله علیک زه یاره ځان نه څه نشم درته ویلی زه دا بده ګڼه چې زه حلال که تا دپاره یو شی چې خدای پاک حرام کړی ده په تا باندې او احرم ما احله الله لک یا زه حرام که هغه شی چې خدای پاک تا دپاره چې د حلال کړی ما زړه دا نه غواړي دارنګې حضرت معاذ ابن جبل رضی الله تعالی عنہ ترایسا هغه به دې باندې انکار کاو چې تاسو دې یو مصیبت لا راغلی نه هله مخکې نه چې که داسې وسله بیا به جدي څه حکم یو ته ورسه استفتا ولیکه لا صورت نه ده پېښ شوی هلکه صورت نه ده پېښ شوی نو ته له مخکې نه ولې مقصد دا دی چې ځان لپاره مصیبت غواړې نو دا مصیبت په بیا په تاسو باندې صبر نازل شي ها البته تاسو داسې مکو چې کله ضرورت پېښ شي بیا تپوس کو نو په هر دور کې به الله تعالی په تاسو کې داسې علما پیدا کړي چې هغه به د تاسو تپوس جواب بیا درکولی شي دا د حضرت معاذ رضی الله عنه خبره دا ټول اوس دلایل په دې خبرې باندې وایي چې دا کثرت استفتاګانې او کثرت دا خبره چې بس هر سره را درومه او کلام کې دوا فتوی ورکوا دا یو هغه سره جوړی کنه دا دونه هغه په دین کې نه دا پکار البته کله ضرورت پیښ شي یو مسله در پیښ شو بیا مفتی د چکوا رجوع کوه دا ډیر اسی یو فرضی هغه جوړ کړی خصوصا د ډیر مفتیان چې اسی یو فرضی فتاوا مرتب کین نو ډیر پکې تاسو فرضی استفتاګانې جوړی اسی یو فرضی چې کدا سه وسلا داسې بیا بدی سو حکومي شاته اسی یو فرضی نام پسې ولیکا به جواب ولیکي چې درې مورج روزي پیژنې بیان چې دا کوم ځای مفتی دا او مقصد دا چې فتاوا اسلام کی خان سه بیا ویلی کلی اسی یو فرضی صورتونه چې جوړ کړي وقال معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ یا ایها الناس لا تعجلوا بالبلاء قبل نزوله تاسو جلدی مکو په مصیبت باندې قبل نزوله مخکې نزول دی غنا فانه لم ينفك المسلمون ان يكون فيهم من اذا سئل جکا همیشه دی پاره به مسلمانانو کې داسي چې کله مقصد دا دی چې ایغنا سوال وکړای شي نو هغه به بیا مقصد تطول کړي هغه څنګه مدد شي ورویا نحو ذالک عن عمر و علی او دارنگی حضرت عمر فاروق سے من روایتون راغلی دی وروی نحو ذالک عن عمر و علی و ابن عباس و ابن مسعود فی کراہت التکلم فی ما لم ينزل چی ایغو تکلم فی ما لم ینزل کی څه ګڼلای دا بد ګڼلای دا چی یو بلا لا تر اوسه پوری نازل شوی نه یی نو هغه متعلق تپوسونه دی سړی نه کوي دا ټول صحابه کرامو دغه بد ګڼلای سنن دارمی دا ټول آثار او چه دی پر جمع کړی دی رخیستی دی قال ابن عمر لجابر ابن زید اویلا ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ لپاره جابر ابن زید انک من انک من فقهاء البصرہ وقال ابو نضرة او ویل ابو نضرة صاحب لما قدم ابو سلمة البصرة کله چه راغی ابو سلمة صاحب بصرة تا اتیته انا ابو نضرة صاحب وی چه کله حضرت ابو سلمة رضی اللہ تعالی عنہ بصرة تا راغی اتیته انا والحسن نزو ورانه ملاقات تپارا او حسن بصری صاحب هم ورغی فقال للحسن حسن بصری صاحب ته ویل انت الحسن ته حسن یې نو یې ورته ویل په جواب کې چې مثال ها ما کان احد او ورته ویل ما کان احد بالبصر احب الی لقاء منک دی صحابی او تو ویلا چې ما خو ته یو کس په بصره کې محبوب ترین دی تا ملاقات نه بل څوک نه دا زه چې بصره ته راتلم ما دا خواهش و چې زه حضرت حسن بصری صاحب سره چوکم ملاقات وکم دا ما محبوبه خبره وا شکر د خدای مینده کړې نو داسې کوا وذالک آ خبر دادا انه بلغنی انک تفتی برائک چې ما ته دا خبره رسېدلې چې ته په خپل رای باندې فتوی ورکوې نو ما ویل چې زه دا یې مینده که چې ورته ووایم نو ګوره بیا آینده دپاره داسې مه کوه فلا تفتي برایک الا ان یکون سنتنا عن رسول الله صلی الله علیه وسلم او کتاب منزل نو ته فتوی په خپل رای سره مه ورکوه ها البته که سنت وي رسول الله صلی الله علیه وسلم نه بیا کتاب نازل شده کې یو نس وي بیا ټیک خبره ده نو ګوره دغه جماعت په پدی شیانو باندې عمل کاو دغه تبع قتل نو دی وجنه دو فتوی ور کولونه او اجتهاد نه او خوص فی الرای او دغه خبرونه چکیدل داریدل نو یو فرقه یو طائفه دی علماء په دغه دور کې دغه یعنی دا رنگ په غالب شوی او دا رنگ رایسا وقال ابن المنقدر ابن المنقدر سے فرمائی ان العالم يدخل فيما بين الله وبين عباده چه عالم خو دی الله تعالی دی عبادو په منځ کی ور دننه شی یعنی دینی معاملی کی ور دننه شی دینی معامله خو دی الله تعالی دی عبادو په منځ کی وا خپل معامله ده سره نو چې دا یو عالم کله پدی کې وردن نشي فلیطلب لنفسه المخرج نو دا چې اسانه خبره نه ځان پاره دی بیا دی وتلو لار دی ګوري دا چې داسې اسانه خبره نه ده یعنی پدی کې دی ډیر احتیاط کوي پدی کې دی چې کوي قال علی الخبیر وقاتا تا یو ډیر خو عالم سړی باندې یعنی چې په دې خبره ډیر خو خبر ده ایک سړی نه دې تاسو کو په ایک سړی دا خبره واقع کړه راځه چې زه ترته بیان کو کان اذا سئل الرجل مون په دور کې خبره دا سوا ورستونه ته ورته چې بچو مونږ په دور کې خبره داسې نه وجه دا اوس کومه وایم جوړه ده نه مونږ په وخت کې داسې وا کان اذا سئل الرجل قال لصاحبه افتهم مونږ دور کې داس خبره چې کله به یو سړی نه تاسو کړای سو قال لصاحبه نو بل ملګری ته ویل چې ګوره لک فتوا ورکا یغه ته ور واستاو خپل به بل ملګری او ایغ به بل بل ته ور واستاو بل به بل ته اخر به فلا یزال حتا یرجع الی الاول همیشه و تر دې چې چسی اولنی ته بیا خبره چې اصلاح رااله یعنی هر یو به دې نزان بچکاو چې د فتوا زور کوم کیدای شي اخوا دیخوا څه پکې کنه یاره د دین ډېره غټه چې دا ذمه داري د ګپ شپ خبره خو نه ده ښه جي وقال الشعبي امام شافعی سے فرمائی ما حدثک هؤلاء عن رسول الله صلی الله علیه وسلم فخذ به چې تاسو ته دا خلق د رسول الله صلی الله علیه وسلم نه کوم خبره بیان ای اخوا خلو وما قالوه برایهم اج کوم خپل رائے باندې کوي ادي سنت خلاف وی فعلقه فی الحش اب تاسو په ګن زینو کې ورځو نو واقعیس شیوع دی تدوین دی حدیث او دی آثار په بلدان دی اسلام کې نو ټول به مسئلې په حدیث او آثار باندې ورکولې نو بس هر سړی کوشش کاو چې تدوین وکړي د څه حدیث او ایسه او دی آثار مقصد هغه پشارونو کې نو یو جای څه حدیث او آثار جمع شو بل علاقې کې بل کې بل کې دغه سي فوقع شيوع تدوين الحديث والأثر في بلدان الإسلام وكتابة الصحف والنسخ او کتابت دی صحیفو او نسخو حتی قل من یکون اهل الروايه الا کان له تدوین تر دې چې کم پاته سو چې یو اهل روایت به مگر د پاره به تدوین و چې جیر به یو اهل روایت نه مگر د پاره به چو تدوین هر چا خپل خپل سو حصہ دی حدیثو ولیکلا او صحیفه یا بد د پاره صحیفه وا او نسخه من حاجتهم لموقع ناظم یا بس نسخه وا چې د دې حاجت په چکاو پورا کاو حاجت په پورا کاو نو بیا داسې دور راغی چې په خپل علاقې محدثینو باندې صرف قناعت نه وکړ بیا یو دور خدا سے اول کی چې خپل علاقې کې به کوم محدث کوم حدیث ورته بیانول خلکو ته هغه به سره ولیکل هغه به سره محفوظ کړ جمع نه نه بس بیا دې سره د شوق دغه سي موجزان کېدو بیا خدا سے دور راغی چې یو یو حدیث پسې محدثین کرام نور الله قبورهم هغه وګرځیدل او په سفر میاش میاش په اوخانو باندې سفر کولی وی حدیث پسې چې چیرته به اورېدلی وو چې فلانی ځای کې یو محدث تا او ایک سره داسې څه مقصد دا چې روایتونه پراته دي هغه خلکو ته بیانوي او سفر به ورشوري کوي یو حدیث پاره بیا به چیرته بل ځای خبره واورېدله بیا به هغه ته سفر ورشوري کا او کډې به ورته چوي استادانو پسې اچولې وي بیا داسې دور راغی شجن او د نسخو تابعداري یې وکړه وامعنوا فی التفحص او بیا په دغې اکتفا نه وکړه بیا دقیق نظر وکړ په تلاش کې عن غریب الحدیث د غریب حدیث نه و نوادر الاثار او نوادر د آثارنا فاجتمع باهتمام اولئک من الحدیث والآثار نو یقینا خبر دادا چې جمع شو د اهتمام د دغو خلقو دی وجنا د حدیث او د آثارنا هغه یو حصہ ما لم یجتمع لاحد قبلهم چې هغه وره حصہ مخکې نه یو خواته جمع شوی نو دونه د حدیثو ذخیره چې شوی جمع شوی چې هغه دینه مخکې خلکو خواته نه وی جمع شوی وتیسر لهم ما لم یتیسر لاحد